درنو او قدرمنو اورېدونکو! ستاسو پام د یوه مطلب اورېدلو ته راګرځوو چې عنوان یې دی، افغانستان د امپراتوریو هدیره. نړیوال افغانستان د امپراتوریو هدیره بولي، ځکه د تاریخ په اوږدو کې دلته لویې لویې امپراتورۍ یو مخ نسکورې شوي او یا لږ تر لږه د زوال اغاز یې له افغانستانه پیل شوی دی. په تېرو دوو پېړیو کې افغانستان کې د برتانیې هغه امپراتوري په اصطلاح چې لمر نه پکې ډوبېده، د افغانانو د وینو او خولو په توپان کې غرقه شوه. ورپسې د افغان ولس د بې ساري قربانۍ په پایله کې د اتحاد جماهیر شوروي امپراتوري ټوټې ټوټې او تر اوسنۍ روسیې پورې محدوده شوه. په یوویشتمه پېړۍ کې د امریکا په مشري لوېدیځ چې ځان په نړیواله کچه په تهذیب، تمدن، سیاسي درایت او پوهه کې یکتاز ګڼي، پر افغانستان د یرغل ستره غلطي وکړه. امریکايي یرغلګرو د افغان ولس د تابع کولو په موخه بېلابېل نیرنګونه او حربې په کار واچولې. کمسارې زور یې وکاراوه، بې دریغه زر یې وشیندل او له رنګارنګ تزویرونو څخه یې کار واخیست. خو د یادو شوو ټولو هڅو سره سره نه یوازې دا چې ونه توانیدل افغان ولس ایل کړي، بلکې د ځان په وړاندې یې د ولسي مخالفت او بغاوت مخه هم ونه شوای نیولای. د تیر په شان اوس هم افغانستان کې ډیرو یرغلګرو لښکرو خپل سرونه وخوړل، بدنونه یې ټوټه ټوټه شول او ډېر یرغلګر عسکر دلته داسې ورک شول چې مطبوع هېوادونو او وارثانو ته یې د مرګ او ژوند هېڅ پته ونه لګېدله. دې وروستیو کې ګڼو غربي څېړنیزو مرکزونو، څېړونکو او لیکوالو افغانستان کې د امریکایي عسکرو پر شتون څېړنې او تبصرې کړي. دوی د پراخو پلټنو وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې امریکا د افغانستان جګړه بایللې ده لوېدیځ په تېره بیا امریکا کې سیاستمدارانو او جنرالانو درک کړې او مني چې د اسلامي امارت مجاهدین ورځ تر بلې لا قوي کېږي او برعکس اشغالګر او تر لاس لاندې رژیم یې مخ پر ځوړ او د نابودۍ په لور ګړندي ګامونه اخلي. دوی امریکايي واکمنو ته سپارښتنه کوي چې نور دې بایللې جګړه کې مالونه او پوځونه ضایع نه کړي ځکه څومره ډیر چی د افغانستان جنګ اوږدوی هومره ډیر به پوځیان او شتمنی له لاسه ورکوی. د بوش او اوباما حکومتونو د افغانستان د جګړی په اړه شته واقعیتونه له خپلو ولسونو څخه پټ ساتلی او په پرله پسی ډول یی هڅه کړی چی د افغانستان پر اصلی وضعیت خاوری انبار کړی. د امریکا نوی چارواکی باید افغانستان کی پر شته واقعیتونو د اعتراف جرئت وکړی ژر تر ژره خپل پوځونه وباسي که دوی هم د مخکینیو حکومتونو په څېر په تجاهل عارفانه سره دلته له شته واقعیتونو څخه سترګې پټوي، پر جګړې اصرار کوي، دلته د خپلې بقا خوبونه ویني، تاریخ به پرې تکرار شي او هغه دا چې افغانستان به یې قبرستان شي، ان شاء الله تعالی.